دوی غوښتنه و نه منل نو د مرتدانو هغه راغلې ډله چې د عبث او ذبیان و قبیلو ته بیرته ورغله ورته ویې ویل، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خو زموږ غوښتنه ونه منل او مدینه منوره د خلقو څخه خالي ده نو د حملې دپاره مو دغه وخت او فرصت دی هلته هیڅوک نشته. هغه د مرتدانو لښکر هم مخ پر مدینه منوره د حملې او جنګ دپاره حرکت وکړ. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پوهېدی که چېرې دی د هغو د راتګ په انتظار وي او هغه لښکر راشي مدینه منوره نیولای شي نو یې ډېر ژر د هغه پاته کسانو څخه یو کوچنی لښکر جوړ کړ د عبس او ذبیان و طرف ته ورهي شو. تر دغه وخته هغه قبیلې و مدینې منورې ته دونه رانږدې شوې وې چې د یوې ورځې مزل یې تر منځ پاته و او دا معلومه خبره ده چې عبس او ذبیان هیڅ فکر نه کاوه چې پر موږ دې د مسلمانانو له طرفه حمله وشي ځکه مدینه منوره د خلقو څخه خالي ده خو ناڅاپه او د هغو په بې خبري کې دغه کوچني لښکر حمله پر وکړه غو په تېښته شروع وکړه او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په پسې دی څو وذیلخشب ته ورسېدل. که څه هم دغه د عبس او ذبیان لښکر ومدینې منورې ته ډېر ورنږدې شوی وو تر داسې اندازې چې د یوې ورځې د مزله پر اندازه لار ومدینې منورې ته پاته وه، خو د دغې ناڅاپه حملې په سبب د مرتدانو لښکر بیرته په تیښته پر شا ولاړ. کفار چې ذیلخشب ته ورسیده هلته یې خیمې ودرولې او ځانونه یې د داسې جنګ لپاره تیار کړه چې مسلمانان د دوی تعقیبول پریږدي. نو یې څه وکړه؟ د اوبو خالي ژیان یې واخیسته او ویې پړسول. ژی خو پېژنی ژی چې جمع یې ژي او ژان ده داسې شی دی لکه غړکه خو په غړکه کې شلومبې وي او په ژي کې اوبه اچول کېږي او دغه دواړه د پسو د پوسته څخه جوړیږي نو دغه کفار لوړ غونډیو ته وختل کوم وخت چې د مسلمانانو لښکر ور نږدې شو، دوی دغه پړسولي ژیان پر راغورځول. هغه ژي مخ پر کښته راګېلېدل او د راګېلېدلو سره یې ډبهاری کاوه لکه ډولونه. د دغو آوازو په واسطه د مسلمانانو اوښان وتورېدل، یوې او بلې خوا ته یې ځغستل او بېرته د مدینې منورې پر خوا ولاړل. دغه کوچنی لښکر چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره وو سره وپاشل شو نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیرته مدینې منورې ته ولاړی او د دوهم وار د پاره یې بیا مسلمانان سره یو ځای کړ او ډیر ژر یې لشکر جوړ او منظم کړ او د دوهمې حملې د پاره د کفارو پر طرف ورهیسو دلته باید موږ د صدیق رضی الله تعالی عنه و قوت او شجاعت ته متوجه شو. دا هغه ډېر خطرناک موقف او حالت دی چې د اسلام په تاریخ کې پر مسلمانانو تېر شوی دی. که د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه جرأت او مړانه، همت او شجاعت نه وای، اسلام او مسلمانان به ختم شوي وای. خیر، مسلمانانو پر کفارو دوهمه حمله وکړه او کفار بیا په تېښته شروع وکړه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هغه کوچني لښکر سره په پسې دی. څو کفار و ذی القصه ته چې د مدینې منورې څخه د درو ورځو مزل دی ورسېدل. مسلمانانو ذی القصه ونیول او نعمان ابن المقرن رضی الله تعالی عنه یې پر ذی القصه حاکم پرېښاوه او په خپله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هغه کوچني لښکر سره په کفارو پسې دی څو کفار یې، ذبیان، هغه د دوی وطن ته ورسول. او زبیان هم مسلمانانو فتح کړ. د کفارو هغه لښکر ته یې ماته او شکست ورکړه چې د مدینې منورې د نیولو لپاره راغلی و او قریبه وه چې مدینه منوره ونیسي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیرته مدینې منورې ته راغلی. دغه د کفارو د لښکر د شکست خبر شاوخوا په منطقه کې نشر شو. هلته ډېرې داسې قبیلې وې چې پر مدینه منوره یې د حملې اراده درلودل مګر د دغه خبر په نشرېدلو سره چې مسلمانانو سره د دې چې د اسامه لښکر د مدینې منورې څخه وتلی دی د عبس او ذبیان قبیلو ته ماته او شکست ورکړ دا داسې معنا لري چې اوس هم په مدینه منوره کې لویه او قوي قوه موجوده ده خو په حقیقت کې په مدینه منوره کې قوه نه وه، بلکې دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه همت او شجاعت، پوهي او حکمت وو چې ډېر ژر یې په یوه کوچني لښکر پر دښمنانو حمله وکړه. دغه د ده رضی الله تعالی عنه حمله د دې سبب شو چې اسلام او مسلمانان یې وساتل. هغه نورو قبیلو چې د مدینې منورې د حملې اراده یې درلودل هغه اراده یې پرېښول او مدینه منوره بیا هم حاکمه او محفوظه پاته شوه. د مسلمانانو علما د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دغه موقف او دریز په باره کې چې د مرتدانو سره پر جنګ ټینګار کاوه او بې له زکاته یې لمونځ نه قبلاوه وايي، که په اسلام کې دوه شدید او سخت دریځونه او موقفه نه وای، اسلام به هم لکه نور آسماني ادیان اړول شوی دین وای. هو، داسې ډېر ځایونه شته چې مسلمانان د اسلامه څخه اوښتي او منحرف شوي دي، مګر زموږ خبره په خپله په اسلام کې ده. نو علما وايي، دوه دریځه دي، که دغه دریځونه نه وای، پخپله اسلام به اړول شوی وای، یعنی اسلام به موږ ته په هغه ډول او شکل نه وای رارسېدلی کوم چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم راوړی او بیان کړی دی چې یو دریځ یې د ردت په موضوع کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دریځ او ټینګار دی. که د ده رضی الله تعالی عنه دغه سخت او شدید دریځ نه وای، موږ ته به داسې اسلام را رسېدلی وای چې په هغه کې به زکات نه وای، نو دا هغه شی و چې په خپله اسلام به اړول شوی وای. او بل دریځ د امام احمد ابن حنبل رضی الله تعالی عنه دریځ دی. د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په وخت کې، د ځینو مفسدینو خلقو له طرفه داسې ویل کېده چې قرآن مجید مخلوق دی او د وخت پاچا هم د دغو مفسدینو د قول تائید کاوه. د وخت ټول علماء په دغه موضوع کې یا چپ وه یا یې دغه قول مانه یا د حکومت له طرفه بندیان وه یوازې امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه پاته وو چې د دغه قول په ردولو کې یې سخته مبارزه وکړه که دی هم دغه قول ته تسلیم شوی وای هم به اسلام اړول شوی وای او هم به موږ ته ګډه وډه عقیده را رسېدلې وای. نو دغه هغه لوی او مهم دريځونه دي چې اسلام د اړولو څخه په ساتل شوی دی. د اسامه ابن زيد رضی الله تعالی عنه لښکر په تګ او راتګ کې څلوېښت ورځې تېرې کړې. اسلامي لښکر څلوېښت ورځې وروسته بېرته مدينې منورې ته راورسېدی. د اسامه لښکر په دغه موده کې وکولای شوای چې پر قضاعه حمله وکړي. بندیان ځینې راولي او غنیمتونه ځینې راوړي او بیرته هم صحي سالم راشي. دغه د اسامه رضی الله تعالی عنه د لښکر خبر نشر شو او خلق پوه شوه چې اسلام او مسلمانان اوس هم یوازې دا نه چې قوي دي بلکې تر هر وخت قوي دي. کوم وخت چې د اسامه رضی الله تعالی عنه لښکر راورسیدی، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه امر وکړ چې دغه لښکر دې په مدینه منوره کې پاتې شي، آرام او راحت دې وکړي او په خپله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ذی القصه و طرف ته، کوم چې هلته یې نعمان ابن مقرن رضی الله تعالی عنه آمر پرې ایښی و، رهي شو. هلته یې خیمې ودرولې او ټول هغه خلک چې پر اسلام پاتې وه، را ویې غوښتل. چې د ده سره یوځای شي. خلقو هم په راتګ شروع وکړه. د مکې مکرمې څخه، د طائف څخه خلق ورتله. په نوره جزیرة العرب کې چې څوک پر اسلام پاته وه، ټول و ذی القصة ته ورغله او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د لښکرو په جوړولو شروع وکړه. لښکر په لښکر پسې جوړوي. هر لښکر چې به یې جوړ کړي هغه به یې د مرتدانو و طرف ته لېږي. کوم وخت چې به نور نفر سره یو ځای شوه د هغو څخه به یې بل لښکر جوړ کړي او و به یې لېږي چې په نتیجه کې یې د ذی القصه څخه یوولس لښکرې و لېږلې. د اول لښکر مشري او قومنداني د خالد ابن ولید المخزومي رضی الله تعالی عنه پر غاړه وه. او دغه لښکر یې د طلیحه ابن خویلد الاسدي و طرف ته ولېږی هغه چې د نبوت دعوه یې کړې وه ځکه د طلیحه سره ډېرې قبیلې یو ځای شوې وې او د هغه څخه د ډېر خطر امکان موجود و او د طلیحه او د طلیحه ځای د مدینې منورې څخه ډېر لرې هم نه و تر مسیلمة الکذاب او اسود العنسی نږدې و څرنګه چې د اول خطر امکان د طليحه له طرفه څخه ډېر وو نو ابوبکر صديق رضي الله تعالی عنه هم په ده شروع وکړه او خالد ابن وليد رضي الله تعالی عنه ته يې وويل، که د طليحه څخه فارغه شوې د مالک ابن نويره و طرف ته ولاړ شه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د خالد ابن ولید د لښکر د جوړولو څخه فارغ شو، دوهم لښکر یې د مسیلمة الکذاب و طرف ته ولېږی، چې مسیلمه هم هلته لوی لښکر جوړ کړی و، څلوېښت زره نفره ورته راټول شوي و، چې دا هم د مسلمانانو لپاره یو لوی خطر بلل کېدی. دغه لښکر چې د مسیلمه و طرف ته ولېږل شو، مشر او قومندان یې عکرمه ابن ابي جهل رضي الله تعالی عنه وو. د مسیلمه سره خپله قبیله بنو حنیفه ملګرې وه، چې د استوګنې ځای او وطن یې یمامه وو. یمامه د نجد شرقي طرف دی او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه لښکر ته وویل چې پر جنګ تلوار مه کوئ ځکه دغه ستاسې لښکر د مسیلمه د جنګ دپاره پوره او کافي نه دی تاسې هلته انتظار باسئ زه نور کومک هم درلېږم دې لښکر هم د مسیلمة الکذاب پر طرف حرکت وکړ کوم وخت چې د درېیم لښکر شمېر پوره شو، پر دغه درېیم لښکر یې شرحبیل ابن حسنه رضی الله تعالی عنه امیر مقرر کړ او امر یې کړ چې د عکرمه کومک ته ولاړ شه، نو شرحبیل هم د مسیلمه پر طرف رهي شو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بل څلورم لښکر د مهاجر ابن ابي اميه رضی الله تعالی عنه په مشرۍ جوړ کړ او دغه لښکر يې په يمن کې د اسود العنسي و طرف ته ولېږی خو په خپل اسود العنسي په دغه وخت کې چې دلته د هغه د پاره لښکر جوړیږي هلته په یمن کې ووجل سو یا وجل سوی وو مګر د هغه فوج او لښکر موجود وو نو مهاجر رضی الله تعالی عنه د هغو و طرف ته حرکت وکړ کوم وخت چې پنځم لښکر جوړ شو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دغه پنځم لښکر امیر حذیفه ابن محسن رضی الله تعالی عنه وټاکی او د دبا و طرف ته ولېږي دباع په امارات یا عمان کې د یوې منطقې نوم دی چې و مسقط ته نږدې ده چې هلته هم کفارو د ذی لقیط په مشرۍ د مسلمانانو د جنګ لپاره یو لوی لښکر جوړ کړی وو چې دغه ذی لقیط هم د نبوت دعوه کړې وه. وروڼو! د دغه لښکرو د لېږلو څخه دا معلومه شوه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اول په هغو کسانو شروع وکړه چې د نبوت دعوه یې کړې وه چې هغه کسان، طلیحه الاسدي، مسیلمة الکذاب، الاسود العنسي او ذو لقیط، دي. دغو څلورو نفرو د مرتد کېدلو سره سره د نبوت دعوه هم کړې وه. اووم لښکر یې د سوید ابن المقرن رضی الله تعالی عنه په مشرۍ د تهامة الیمن و طرف ته ولېږی. اتم لښکر یې د علاء ابن الحضرمي رضی الله تعالی عنه په مشرۍ د بحرین و طرف ته ولېږی. د بحرین څخه هغه لوی او پراخه بحرین مقصد دی چې مخکې مو درته وویل. نه هم لښکر یې د طریفه ابن هاجر رضی الله تعالی عنه په مشرۍ د بنو سلیم او هوازن و طرف ته ولېږی. لسم لښکر یې د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه په مشرۍ د قضاعه د قبیلې و طرف ته ولېږی چې د چې د قضاعه قبیله د روم و طرف ته ده. یوولسم لښکر یې د خالد ابن سعید رضی الله تعالی عنه په مشرۍ په خپله د روم و طرف ته ولېږی، ځکه د قضاعه قبیلې چې د اسامه د لښکر څخه ماته وخوړه نو یې رومیان د مسلمانانو و جنګ ته راپارول او اوس وینی چې هلته په خپله په جزیرة العرب کې هم ردت په وجود راغلی دی، خلق د دینه اوښتي دي. غواړي چې د دغه بحراني حالت څخه نوره هم ګټه واخلي. قزاع خو په خپله ماته او شکست خوړلی وو، نو اوس یې د انتقام او بدلې اخیستلو د پاره په روم کې هغه نصارا عرب او په خپله هرقل د مسلمانانو د جنګ د پاره هڅول. دلته مسلمانانو ته دا خبر رسېدلی وو چې هلته رومیان او قزاع لښکرې جوړوي. نو ځکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه دوه لښکره چې یو یې د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه لښکر وو او بل یې د خالد ابن سعید رضی الله تعالی عنه لښکر وو د روم او رومیانو و طرف ته ولېږل چې هغه منطقې تر نظر لاندې ونیسي او وې ساتي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دغو لښکرو و هر قومندان ته دوه دوه لیکه ورکړه چې په یوه لیک کې په خپله و دغه قومندان ته اوامر او لارښوونې لیکل شوې وې او په دوهم لیک کې د هغې منطقې چې دوی ورتله و عامو خلقو ته که مرتدین وه که پر اسلام پاته خلق وه نصیحت او لارښوونه وه. څرنګه چې دغه لیکونه ډېر عظیم، د معنا ډک او د اهمیت وړ لیکونه دي نو دا ښه بولم چې د دغو خطو ترجمه او مضمون درته بیان کړم ځکه په دغه خطو کې یا په دغو لیکونو کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د حکم کولو منهج او طریقه یا په اوسنۍ اصطلاح سره ختمه شي او د خپل قومندانانو او رعیتو سره معامله موجوده ده هغه لیکونه چې د آمرانو یا قومندانانو د پاره لیکل شوی و که څه هم و هر یو ته جلا جلا لیک لیکل شوی وو خو تقریبا د ټولو لیکونو مضمون یو دی او هغه لیکونه په داسې ډول سره و بسم الله الرحمن الرحیم دغه لیک له طرف څخه د ابوبکر خلیفه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و فلانی ته د پلاني پر ځای به د هغه قومندان نوم لیکل شوی و. عهد او وعده ده. څرنګه چې ما لېږلي دي، هغه څوک چې ما استولي دي، د هغو خلقو د جنګ لپاره چې د اسلام څخه یې رجوع کړې ده، دغه لېږل شوو خلقو، یعنې ټولو قومندانانو، زما سره دا وعده کړې ده چې په ټولو کارو کې به په پټه او ښکاره تر کومه ځایه چې په وسه یې پوره وي د الله جل جلاله د امر اطاعت کوي او ما دوی د هغه چا سره په جهاد کولو امر کړي دي چې د الله جل جلاله د لارې څخه اوښتي دي د اسلامه څخه اوښتي دي او د شیطان و عمل ته یې رجوع کړې ده نو اولا به دغه خلک په اسلامي بلنه وحقې لارې ته رابولي، که هغو دغه د دوی دعوت قبول کړ نو دې پرېږدي. وروڼو! تاسې ولیده چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او مسلمانانو مقصد جنګ او غنیمتونه نه وه، بلکې د دوی یوازنی مقصد د اسلام نشرول وه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نور هم په خپل لیک کې زیاتوي. او که مرتدینو دغه ددوی دعوت نه کړی قبول نو به دوی تر هغو جنګ ورسره کوی څو چی اسلام ته تابع کیږی کله چی دغه مرتدان اسلام ته تابع سوه بیا به یی په هغو شیانو خبر کی چی ددوی پر موږ حق دی او په هغو شیانو به یی خبر کی چی پر دوی یی کول لازم دی. هغه چې پر دوی دي هغه به کوي، هغه چې د دوی حق دی هغه به ورکول کیږي او دوی به مسلمانان د اسلام د دښمنانو د جنګ څخه نه منع کوي. تاسې پوهیږئ چې دا د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د خلیفه اولنی لیک دی چې په هغه کې د ده او د ملت تر منځ حقوق او اړیکې ښوول کېږي. هره جمله یې د فکر کولو او تدقیق وړ ده، چې د حکومت څه مسؤلیت دی او ملت په څه شي مکلف دی؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نور هم په خپل لیک کې زیاتوي، که چا د الله جل جلاله امر قبول کړ او هغه ته تابع شو، دغه اطاعت یې قبلیږي او د دغو کسانو به د خیر په کارو کې کومک کیږي او د هغو کسانو سره جنګ کیږي چې یو وار یې پر الله او اسلام اقرار کړی وي او بیا منکر سي که چا دغه دعوت قبول کړي پر هغو د جنګ او تجاوز کولو اجازه نسته او الله جل جلاله به بیا د ده سره هغه د ده د زړه د حال حساب کوي. یعنې د انسانانو په دننه زړو موږ کار نه لرو، موږ د دوی پر ظاهري حالت معامله ورسره کوو. نور هم په خپل لیک کې زیاتوي، که څوک دغه الهي دعوت او دین نه قبلوي، هر چیرې چې وي وژل کیږي. الله جل جلاله د هیچا څخه بې له اسلامه بل شی نه قبلوي. که چا اسلام قبول کړي او پر هغه يې اقرار وکړي ځينې قبول دې شي او کومک دې يې وشي او که چا د اسلام سره جنګ کاوه او الله جل جلاله څوک پر قادر او مسلط کړي و دې وژني په هر ډول مرګ سره په اسلحه په اور او بل هر شي سره او بيا دې د دوی مالونه تقسيم شي خمس يا پنځمه حصه دې موږ ته راوړل شي. تاسې پوه شواست چې د مرتدانو سره د کفارو معامله کېږي، غنیمتونه یې څلور حصې و لښکر ته ورکول کېږي او پنځمه حصه یې د بیت المال ده. په دغه لیک کې یې قومندانانو ته د خپل لښکر یا جهادي ملګرو په باره کې هم لارښوونه کړې وه او ورته لیکلي یې وه. خپل ملګري باید د تلوار او فساد څخه منع کړئ. او کفار باید د دوی وسپو ته ورداخل نه شي تر څو چې خلک ښه ونه پېژني چې دوی څوک دي خپلو سپو ته یې مه پرېږدئ ځکه چې هغه د کفارو جاسوسان نه وي او بل د مسلمانانو پر لښکر به شفقت او مهرباني کېږي د تګ او اړولو په وخت کې به د دوی د حال خبر اخیستل کېږي ځینې به تر ځینو نورو تلوار نه کوي. او بیا یې مسلمانانو ته په خپل منځ کې د ښه ملګرتیا، یو د بل سره پستې خبرې او تحمل وصیت او نصیحت کړی و. دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له طرفه وخپلو قومندانانو او لښکر ته لارښوونه او هدایات وه. همدارنګه یې د هرې منطقې و مرتدانو ته هم خطونه لیکلي وه چې هغه لیکونه عام او د منطقې و ټولو خلقو ته وه هغه خطونه په داسې ډول سره لیکل شوي وه بسم الله الرحمن الرحیم د ابوبکر خلیفة رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له طرفه و هغه چاته چې زما دغه لیک ورسیږي که خاص وي که عام که پر اسلام پاته وي او که یې رجوع ځینې کړی وي سلام علی من اتبع الهدی او پر هغه چا دې سلام وي چې پس له هدایت څخه یې و ضلالت او ګمراهۍ ته رجوع نه ده کړې، الحمد لله الذي لا اله الا هو واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله پر هغه څه مې ایمان راوړی دی چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم راوړي دي اما بعد بشک چې الله جل جلاله له خپل طرفه و خپل مخلوق ته محمد صلی الله علیه و آله وسلم رسول را لېږلی دی چې بشیر او نذیر دی او خلق د الله جل جلاله و عبادت ته وربولي روښانه څراغ او لارښوونکی دی چې ژوندي انسانان وبېروي او د الله جل جلاله وعده او قول پر کافرانو ثابت او یقیني کړي. الله جل جلاله وهغه چا ته حقه لار ورښوولې ده چې د محمد صلی الله علیه وآله وسلم دعوت یې قبول کړی دی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله جل جلاله په امر هغه کسان وهلي او وژلي دي چې د ده علیه الصلاة والسلام و دعوت ته یې شا ورګرځولې وه تر څو چې که خوښ و که ناخوښ د اسلام تابع شوه او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پس له هغه څخه وفات شو چې د الله جل جلاله امر یې عملي کړي امت ته یې نصیحت وکړ، هغه چې پر ده علیه الصلوة والسلام وه هغه یې آدا کړه او الله جل جلاله دغه د ده علیه الصلوة والسلام د وفات مسئله مسلمانانو ته روښانه کړې ده او فرمایي، انک میت و انهم میتون، یعنې بېشکه چې ته مرې او دوی هم مري، بې له الله جل جلاله بل هیڅوک پاتې کېدونکی نه دی. او بیا الله جل جلاله فرمایي وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون یعنی ای محمد صلی الله علیه و علیه وسلم تر تا د مخه موږ هیڅ انسان ته همیشه ژوندي پاتې کېدل نه دي ورکړي یا مو نه دي ګرځولي نو که ته مړ سې آیا دوی تل پاتې کېدونکي دي او بیا الله جل جلاله مؤمنانو ته فرمایي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين یعنی نبی محمد صلی الله علیه و آله وسلم مګر د الله جل جلاله یو رسول دی خامخا یا په تحقیق تر د مخه ډیر رسولان تیر شوی دي آیا که محمد صلی الله علیه و آله وسلم مړ یا شهید کړل سي نو تاسو بیرته پر شا خپل کفر ته ورګرځي یعنی دا نه ده صحیح ځکه هر بشر آخر د دنیا څخه تلونکی دی او هر څوک چې بیرته واغه خپل کفر ته وګرځي نو الله جل جلاله ته هیڅ تاوان نه رسوي او الله جل جلاله به ډیر ژر و شکر کوونکو بندگانو ته د خیر جزا او بدله ورکړي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه نور هم لیکلی و که چا د محمد صلی الله علیه و آله وسلم عبادت کاوه هغه علیه الصلاة والسلام وفات سو او که چا د الله جل جلاله هغه چې یو الله دی او شریک نه لري عبادت کاوه هغه الله حاضر او ناظر دی حی او قیوم دی همیشه موجود او ژوندی دی الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم یعنی الله نسته هیڅوک لائق د عبادت مګر همدغه الله د عبادت وړ او لائق دی چې تل ژوندی او پر یو حال باقی دی باقي، قائم، د تدبير خاوند دی جل جلاله دی، نه د خوب هښمه او نه پرېشاني په راځي او نه خوب. الله جل جلاله د خپل امر ساتونکی دی او د خپل دښمن څخه په خپله ډله انتقام اخيستونکی دی. او زه د الله جل جلاله په تقوا وصيت درته کوم. او په هغه شي وصیت درته کوم چې ستاسې نبي تاسې ته راوړی دی او درته وایم د هغه نبي په لارښوونو او هدایاتو عمل وکړئ، د الله جل جلاله په دین پورې لاسونه ونیسئ، هر هغه څوک چې الله جل جلاله هدایت نه وي ورته کړی ګمراه دی او هر هغه څوک چې الله جل جلاله نه پېژني مبتلا دی. یعنی په امتحان کې دی هر هغه څوک چې الله یې نصرت نه کوي ښویدلی دی چاته چې الله جل جلاله لارښوونه کړې ده هغه پر سمه لار دی او که یې څوک ورک کړي هغه ګمراه دی چاته چې الله جل جلاله هدایت کړی دی هغه هغه څوک دی چې سم لار پیژني او که څوک گمراه کړی دی هغه دوست او لارښوونکی نه لري او د هغه څخه په دنیا کي هیڅ عمل نه منل کیږي او په آخرت کي یې هیڅ عمل نه قبلیږي او ما ته خبر را رسېدلی دی چي ځیني کسان پس له هغه څخه چي اسلام یې منلی وو او په هغه یې عمل کړی وو اوس د خپل دین څخه اوښتي دي چي دغه کار د الله جل جلاله د امر څخه بې خبرتیا ده کان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذریته اولیاء من دونی وهم لکم عدو بئس للظالمین بدلا یعنی کوم وخت چې موږ ملائکو ته وویل چې تاسې و آدم علیه السلام ته د عزت او تعظیم سجده وکړئ پس هغو ټولو سجده وکړه بې له ابلیس څخه چې دی د جن د ذات څخه دی او د خپل رب د امر څخه یې په سجده نه کولو سره سرکښي وکړه. آیا اوس تاسې دغه ابلیس او د ده اولاده په دوستي نیسئ؟ دوست یې بولئ چې اطاعت یې کوئ بې له ما څخه؟ یعنی ما پرېږدئ ابلیس ته ورځئ حال دا چې دغه ابلیس او دده اولاده ستاسې دښمنان دي د ظالمانو د پاره ابلیس بد بدل دی یعنی دا چې انسان د الله جل جلاله په عوض او بدل کې د شیطان متابعت کوي دا ډیر بد بدل دی او بیا رب عز وجل فرمایي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونو من اصحاب السعير يعني خامخا شيطان ستاسې دښمن دی نو تاسې يې هم دښمن وبولئ بېشکه دغه شيطان خپله ډله وهغو کارو ته وربولي چې د اهل سعير، اهل دوږخ، څخه شي. شیطان خپله ډله د دې لپاره زیاتوي او ډېروي چې د دوږخ اهل شي. او اوس ما تاسې ته فلانی درولېږی، د پلاني پر ځای به یې د هغه قومندان نوم لیکئ چې د هغې منطقې و مرتدینو ته یې ورلېږی. او اوس ما ستاسې طرف ته فلانی درولېږی چې د مهاجرینو، انصارو او تابعینو د احسان لښکر ورسره دی. او دا امر مې ورته کړی دی چې د هیچا سره به جنګ نه کوئ او نه به څوک وژنئ تر څو چې د الله جل جلاله ولارې ته یې راوه نه بولئ. که چا دغه زما د قومندان دعوت قبول کړ، په اسلام یې اقرار وکړ او عمل صالح یې اختیار کړ، دغه اسلام یې قبلیږي او پر هغه یې کومک هم کیږي او که چا انکار وکړ، اسلام یې نه قبلاوه د هغه سره دې جنګ کوي او پر هر یوه چې قدرت پیدا کړي هغه دې نه پریږدي ودې یې وژني ښځې او کوچنیان دې یې بندیان ونیسي او د هیچا څخه او د هیچا څخه دې بې له اسلامه بل شی نه قبلوي که چا ایمان راوړي دا یې ګټه او فایده ده او که چا اسلام پرېښاوه هغه څوک الله نسي عاجزه کولای یعنی پر الله نسی غالب کېدلی او ما دغه خپل قاصد او قومندان امر کړی دی چې ستاسې په هره ټولنه او اجتماع کې دغه زما لیک درته ووایی زموږ او ستاسې په منځ کې نښانه او علامه آذان دی که مسلمانانو آذان وکړي تاسې هم آذان وکړي او ځانونه خلاص کړي او که چا آذان ونه کړی نو دې پوښتنه ځنې وشي چې تاسې پر کوم دین یاست که یې د اسلام څخه انکار وکړي حمله دې پر کوي او که یې اسلام ومني ځینې قبول دې شي او هغه کارونه چې پر دوی دي په هغه دې مکلف کړل شي. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه منهج، طریقه او امرونه ټول ښکاره او روښانه دي. اوس نو څوک مرتد وبلل شو؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه کسان مرتد وبلل چې د لا اله الا الله محمد رسول الله شاهدي ادا کوي، لمونځونه کوي، روژې نیسي، مګر د زکات ورکولو څخه یې انکار وکړ. دلته د دغو مرتدینو مسئله یا حال دا نه دی چې بالکل د اسلام څخه منکر دي، نو د دغې مسئلې په پوهېدلو سره حکم دا سو او دغه دی، که یو څوک د دین د یوه معلوم شي څخه انکار وکړي، د اسلام د امورو او فرائضو څخه یو واضح او روښانه شی پرېږدي او ځنې منکر شي، نو دغه سړی مرتد او کافر دی. هو! هغه شی به متفق علیه شی وي، داسې شی نه چې په هغه کې اختلاف وي. نو دغه منکر کافر نو دغه منکر کافر او مرتد بلل کیږي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د هغه په وجلو امر کوي او وایي په اور دی وسوځل سي شذ دی لکه د کفارو بنديان او منځيان ونیول سي نو د دغه خلقو مسأله د ردت مسأله و د اسلام څخه کوچنی او لږ او او لږ انحراف نه وو یا یوه اجتهادي مسئله نه وه چې اختلاف پکښې راغلی بلکې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د فرض شي څخه انکار د ملت مسلمه څخه خروج وباله نو دا دې تاسې ته معلومه وي چې د فرض شي څخه انکار د اسلام څخه وتل دي او د کفارو پر قسم معامله ورسره کیږي. نو د زکات نه ورکونکو په مقابل کې او د زکات څخه د منکرانو په مقابل کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دریځ او موقف دغه وو داسې شدید او قوي دریځ دی چې الله جل جلاله د ده په شدت سره اسلام وساتي اوس نو ټولې لښکرې د خپل مقصد پر طرف رهي شوې. اول لښکر چې قومندان یې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه و، د طلیحه الاسدي و طرف ته حرکت وکړ. دغه طلیحه کاهن او کوډګر و. د نبوت دعوه یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت د مخه کړې وه او یهودو یې متابعت وکړي. دا د یهودو خباثت دی. دوی ښه پوهېده چې طلیحه درواغجن دی او درواغ وایي. یهود بې له خپل دینه بل هیڅ شی حق او صحیح نه بولي او هیڅوک یې نه دي خوښ، مګر څرنګه چې هلته یو نوی شی پیدا شو، ویل ښایي چې دغه شی د اسلام او مسلمانانو د تخریب او ضعیفه کېدلو سبب وګرځي. نو ځکه يې د هغه کومک وکړئ. د يهودو خباثت به تاسې په سيرة النبي صلی الله عليه وآله وسلم کې پوره ليدلی او اورېدلی وي. نو کوم وخت چې يهودو وليده چې پر طليحه هم خلق راټولېږي، دوی يې هم کومک وکړ او د هغه متابعت يې شروع کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې د طلیحه خبر ورسېدی نو یې ضرار ابن الازور الاسدي رضی الله تعالی عنه د طلیحه د جنګ د پاره ولېږی چې دغه ضرار رضی الله تعالی عنه هم د بني اسد او د طلیحه د قوم څخه دی ضرار رضی الله تعالی عنه د لشکره سره د طلیحه پر طرف رهي سو دمخه تر دې چې د ضرار او طليحه په منځ کې جنګ شروع شي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رحلت خبر نشر شو د ضرار رضی الله تعالی عنه لشکر د دغه خبر په اوریدلو سره وپاشل شو حتی ځینې کسان یې د طليحه و طرف ته ولاړل او د طليحه لشکر په ډیر شو نو ضرار رضی الله تعالی عنه ونه کولای سوای چي خپله وظيفه سر ته ورسوي او بيرته مدينې منورې ته را رهي سو. دا واقعې خو د مخه پېښي سوي وې. اوس ابوبکر صديق رضی الله تعالی عنه خالد ابن وليد رضی الله تعالی عنه د طليحه و طرف ته ولېږی. د دغه فراغ په موده کي، يعني د ضرار او د خالد ابن وليد د لښکرو په منځنۍ موده کي، طلیحه نور هم کوښښ وکړ چې خپل لښکر ډېر او زیات کړي. د مخه یوازې بني اسد او یهود ورسره ملګري وه. په دغه موده کې غطفان چې مشر یې عیینه ابن حصن و، طی، حوازن او بنو دجیله هم د طلیحه سره یو ځای او ملګري شوه چې دغه ټوله په عربو کې لویې لویې قبیلې وې نو خبره ډېره درنه او مشکله شوه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې اول لښکر د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په مشرۍ د طلیحه و طرف ته ولېږی، د دغه لښکر سره عدی ابن حاتم الطائی رضی الله تعالی عنه هم ملګری وو، چې دغه عدی د طی د قبیلې د رئیسانو څخه وو او د طی قبیله اوس د طلیحه سره ملګرې ده. کله چې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ لشکر هلته ورنږدې سو عدی ابن حاتم الطایی د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ څخه اجازه وغوښتل او ویل ما پرېږده چې د خپل قوم سره خبري وکم خالد رضی الله تعالی عنہ هم اجازه ورکړه عدی ولاړی او د تای قبیله سره یو ځای کړه خبري ورته کوي اسلام ته یې رابولي، وايي د پوهې او عقله څخه کار واخلئ تر څو چې خپله قبیله یې قانع کړه. د طی قبیله، تلیح، قبیلې، تل، طلیحه، پرېښاوه او اسلام ته یې رجوع وکړه او د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د لښکر سره یو ځای شو. عدي رضي الله تعالی عنه چې په دغه باره کې خپله کامیابي ولیده، بیا یې د خالد رضي الله تعالی عنه څخه اجازه وغوښته چې د بني دجیله د قبیلې سره به هم خبرې وکړم، ځکه د هغو سره هم ښه روابط او تعلقات لرم. د خالد رضي الله تعالی عنه تر اجازې وروسته عدي ابن حاتم رضي الله تعالی عنه و بنو دجیله ته ورغلی، پس له ډیرو خبرو یې هغه هم قانع کړ. د بنو دجیله قبیله هم د طلیحه څخه را جلا او د خالد رضی الله تعالی عنه سره ملګری شوه. نو عدی رضی الله تعالی عنه وکولای شوای چی د ده په دعوت دوې قبیلې و اسلام ته رجوع وکړي. دا د عدی ابن حاتم الطائی رضی الله تعالی عنه فضیلت او درجه ده. هغه نورې قبیلې د طلیحه سره پاته شوې. او د دوو لښکرو په منځ کې شدید جنګ شروع شو. پس له څه وخته څخه د طلیحه په لښکر کې د ماتې او شکست علامې شروع شوې. طلیحه چې په خپل شکست پوه شو، د مخه یې د خپلې تیښتې لپاره آسان درولي وه، نو دی او ښځه یې پر خپلو آسانو سپاره شوه او د شام و طرف ته یې په تیښته شروع وکړه. د طلیحه په تیښته سره د ده په لښکر کې پوره شکست شروع شو د لښکر ځینې خلک تښتي او ځینې د شهادت کلمې وايي، اسلام ته رجوع کوي او تسلیمیږي. چې د دغه جنګ په نتیجه کې د غطفان او بنو اسد ډېره حصه بیرته مسلمانان شوه او ځینې یې پر هغه خپل کفر پاته شوه. د طلیحه لښکر شکست وخوړی او دی پخپله شام ته وتښتیدی او ډېره موده هلته پاته شو. خو بیا په وروسته کې طلیحه هم مسلمان سو. پس له هغه څخه چې د نبوت دعوه یې کړې وه، مسلمان سو او د مسلمانانو په لښکر کې داخل سو. خاصتاً په هغو لښکرو کې چې د فارس په فتحه کولو کې یې ګډون او اشتراک کړی دی. طلیحه رضی الله تعالی عنه د قادسیې په جنګ کې هم ګډون کړی دی او په دغه جنګ کې یې ښه امتحان ورکړی دی. ویل کیږي چې په نهاوند کې شهید ووژل شو. دا د الله جل جلاله قدرت دی چې د یوه حال څخه یې بل حال ته اړوي. طلیحه پس له هغه چې مرتد شو، پس له هغه چې د نبوت دعوه یې وکړه، پس له هغه چې د مسلمانانو سره یې جنګونه وکړه، پای او خاتمه یې شهادت فی سبیل الله و. طلیحه پای ته ورسېدی. ستاسې به په یاد وي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وخالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ته وظیفه ورکړې وه او ویل که د طلیحه څخه فارغه شوې نو د مالک ابن نویره و طرف ته ولاړ شه. اوس طلیحه شکست او ماته وخوړه او خالد رضی الله تعالی عنه غواړي چې د مالک ابن نویره و طرف ته رهي شي. په دغه وخت کې چې دلته دغه جنګونه او واقعات پېښېږي او جریان لري، هلته د جزیرة العرب د شمال څخه یو بل لښکر را رهي دی، چې د دې لښکر مشر یا مشره یوه ښځه ده، چې دې هم د نبوت دعوه کړې ده او نوم یې سجاح بنت الحارث التغلبیه دی. د دې قوم.